الكبرى طالبانو والثاني دویم شکل دویم مجول شکل يرتد رديږي و اول دا په عکس باندې د کبرا یو نقطه ور سره ستکی ویني او هو غنو کمالک مر چیف هغه عکس انداز یې چیر وګرځو موضوع محمول ک محمول موضوع ک سره د بقا د صدق او د کیف نحو لکه دا مثال کل انسان حیوان په پیر اولا شیء من الحجر بحیوان دغه مرول د هغه شکل ثانی مثال حیوان حیوان هدي اوسط دی قاضي محمول په صغرا او محمول په کبرا په دواړو کې محمول دی نو دا چې ردیې و هغه شکل اول ته ینا کسا کس کې به کبرا کبرا صالبه کلیه ده طالبانو د صالبي کلیه عکس څه شي وی طالبان بیرته صالبه کلیه وی اته ام وای وجی قول تلا شیء من الحيوان بحجر نو صغرا او سرکشیر کل انسان حیوان لا شیء من الحیوان بحجر نو حیوان حیوان حذف لا شیء من الانسان بحجر بیا وحی نتیجه دار لا شیء من الانسان بحجر وقص علی پر داغه قیاسوه دغه شکل ثانی و اول ته چردیږي په عکس باندې د کبرا ردی الثالث دریم شکل يرتد رجيج اليه وجه اول ته په عکس باندې د صغرا ولی خو مخالف د هغه اول سره په صغرا کې دی هغه لکه د شي مثال نقطه وای کل انسان حیوان دی او بعضی انسان لیس بی اسود دی حیوان حیوان اجاو ستی موضوع په دواړو کې دي که صغرا ده که کبرا ده نو مډول هغه عکس کېږي صغرا یې وجې کول ته چې بعضې حیوان انسان ولې خو عکس ته موجبي کلیې موجبه جزیه ده نو بعد چې مډول د سړی وایي چې بعضې حیوان انسان بعضې انسان لیس بی اسوجن نو مډول هغه انسان انسان حذف کاږي او سخت بعض حیوان لیس بی اسوجن بی نتیجه پاتې دا خلاص اول رابع تلرم شکل بیان يرتد رديج اليه وجه اول ته په عکس د ترتیب ولی خدا رابی مخالف ته اول سره فوارو مقدمو کې دی ترتیب یې ور بدل صغرا کبرا کبرا صغرا او یا په عکس د مقدمتین دی په دوارو مقدمو کې جلا جلا عکس وکړه په صغرا کې جلا وکړه په کبرا کې جلا وکړه نو نقطه راشي به ان یجعل وګرځو صغرا موضع کبرا کبرا موضع الصغرا کدا وردا نقطه ویني نو نتیجه به ورکړي هغه قیاس چې حاصل شوی په دغه عکس سره دی نتیجه ته یو نتیجه چاچلی د نتیجه د مطلوب او مبارک په عکس د داغه نتیجه نتیجه به بیا عکس کوي ولذال دغه وجه تحتاج حاجت تورث تر تحصیل د نتیجه سابقه وعکس د نتیجه حتی تحصیل چاچلس نتیجه مطلوبه ولنمثل لك ایو لك زیات موږ جدول کړی موږ مثال وایو لکه تعالی مثالا مثال د شکل رابعه د شوي کل انسان حیوان کل ناطق انسان انسان انسان هدي اوسط دی موضوع په صغرا کې دی او محمول په کبرا کې دی نو خداول عکس په بیا عکس ترتیب ترتیب بر عکس کم یار جو راجی به سوجی کوي کل ناطق انسان کل انسان حیوان عین شکل اول جنې جوړ نتیجه به مزول اول لذي هغه څوک چې له هغه لذي لر عقلي سلیم سالم او تبع لري مستقیمه حاجت نه لري ورته د ثاني شکل او اول وانما ينتقلس نو دا اول چې ودوم تر دې د دې ضرورت نه دا خلاص او انما ينتج نتیجه ورکی ثاني دوم شکل په وخت کې د اختلاف ته مقدمتي په ایجاب سل او کلیت ته کبرا دا یې شرط دی په مقدمتین بابې کې به اختلاف په ایجاب سل وی او کلیت ته کبرا والشکل اول چې دی هو دا شکل اول الذي هغه دی جوعل ګرځیدلې دی معیارا للعلوم ميزان چې ينتجو چې موږ نتیجه کیږي به منه د مطالب كلها ټول مطالب د دسه نتیجه کیږي هغه نقطه وای مطالب څلور موجبه کلیه موجبه جزء سالبه کلیه سالبه جزء د څلور سره نتیجه دی ورکی او دغه میزان پر دستور باندې عطف کی نقطه وای د پاره د تنبیه پر دې چې دستور دلته په معنا د وزیر کبیر نه دی لکه داغه د دستور معنا دی بلکې د قانون په معنا باندې دی نو دا اول دی راوړي دغه د پاره چې دا معیار د علوم دی د دلائل د پاره مکیال دی دی په د معلومی خو ګرته وده ترجی تی به پوسره اشګر ور سره وای وای په عکس باندې د مقدمه لکه کل انسان حیوان کل ناتک انسان پتنا که ساکش کیږي مقدمتین په تقول تبوا باج حیوان انسان دی باج انسان ناطق دی نتیجه به دا چې باج حیوان ناطق دی هغه نکتی خو هغه صورت تر ذکر کی صغرا کبرا که کبرا صغرا دی اشی بیا هغه صورت تر ذکر کی چې په صغرا کې جلا کس وکه په کبرا کې جلا و په پسې اشور سروای وای قولو والطبع اه فرق په مابین په فویل د هغه تبعی او د عقل د نفس او د روح دا اعتباری دي فالشی واحد الذي هغه شی واحد تعبیر دا غسه کل واحد په نه باندې کی سوچ یې وای زیر په دا تعبیر کی دا اذا نظر چوغری الی وجه انه دغه شی په دې تعقل دا شاو یسمى عقل واذا نظر الى انه ينتقش نقشتير په دکې اشیاء یسمى مسماکی طبع او ذهن واذا نظر چوغره الى وجه تچ انه داغه انا موافق د شیطان سره دی یسمى نفسا واذا نظر الى انه يوافق موافق د احکام الله تعالی سره او د احکام سره رسول الله یسمع مسمع کی بیا نو روح ورته وای تی به پوس وستاجی باندې په پسې اشور سره وای وای وای ضرورت نشته ورزولو ته د ثاني او اول مثل لکه دا مثال کل انسان حیوان هیڅ شی د حجر سه حیوان حیوان عام دی که انسان یا حیوان نو چې حجر د حیوان لا سلب دی انسان سره سلبي کبنی خپل نتیجه راوړي ده په ان الحجر مباین د حیوان څه حیوان عام دي تر انسان او مباین د عام مباین د خاص یو ایزن مفاصله سو نتیجه بیل ردولو اول په پیر مثل کدان سلا شی من انسان د حجر دغه مرچی نتیجه په پسې اشور سروای طالبان وای عنده عنده اختلاف فی المقدمت نو نتیجه دا دویم مور کوي دوم شکل په وخت کې د اختلاف د مقدمتې په ایجاب سن باندې دی ویل انه شانت لو اتفقت كما تفقس مقدمتان ایجاب سلب بأن يكون كلتاهما موجبتين او یا سالبتين لازمی اختلاف په نتیجه کې هغه اختلاف په نتیجه کې الموجب چې هغه سبب دی لعقم د فار د وچوالي د شکل چې وو هغه نو عدم انتاج دی نو فیستکو صادقیږي قیاس تارتن کله کله سره د ایجاب د نتیجې و تارتن کله کله سره د سلب د نتیجې او هو دانو یدلو دلت پر دې چې نتیجه نه ستنه د لازمه د ذات سره د قیاس ولې نو چې د ذات سره د قیاس د ذات تقاضا بدلیږي دا یو نظر پیش کی خبره خنو څه مړول اجمالا درته کوم طالبانو موږ ویل موږ ول دا نه نطق د انسان موږ ول ذاتي دي کې عارضي دي ذاتي دغه بدلیږي د کېدل شي چې کوڅګي چې د سار ستر ګرمي ناټک د ګرمي سړي بیا تر مازیګر نه هک دا کېدل یا دا نطق بدلیږي دا نتیجه ولې بدله سوله کدا نتیجه مر ول د قیاس ذات سره وای نو باید تبدل خلرات نه هغه ما بل ذات چې دی په هغه کې تغیر راځي عادت ته په نتیجه کې راځي نو نه ده دا نتیجه نه ده په پوهېږي نو لازمه د قیاس سره نه ده ولې محال دی مخالفت ته مقتضا ده ذات نو فلا تكون نتیجه دانت والنتیجه خو تكون وی لازمه د ذات سره د قیاس اما فني اما عند الاجاب الفوق الاجاب د مقدمتين بیا لکه دا خو کل انسان حیوان دی کل ناطق حیوان دی نو پر حق په نتیجه کې ایجاب دی خپل انسان چې دی هغه ناطق ولو بدلنا الكبرى ككبرى بدل کې بجې کو خپل پرست حیوان دی په خامي ویل ما الكل ناطق حیوان دی وسم خپل پرست حیوان صغرا موجبه کلیه د کبرا موجبه کلیه سو حق په نتیجه کې سلبي دا څه دی صغرا موجبه کلیه دا او کبرا موجبه کلیه دا او حق په نتیجه کې سلبي دا دا څه دلیل درو سره او هک بسل خپل انسان نو چې لا شیء من الانسان بفرس د څه سمري چې خپل انسان فرس پیدا شوی لته یا او دواړي مقدمه موجبه هم دي نو معلومه ده چې دا نتیجه ده اما عند سلبهما چې دواړي سالبي فكقولنا لا شيء من الانسان بهجر لا شيء من الفرس بهجر كان دي حق په نتیجه کې سلب عقم دا وچوالي ته وي چې دا شکل وشتي نتیجه نه لري دا خلاص بار موږ وایو موږ دا شکل اول معیار د علوم دی قولو معیار اه الشجر وایي معیار په لغت مکیال ته ویل کیږي مکیال خو هغه اله د کیل چې شی په کیل کې په پیمانه کوي او په اصطلاح شکل اول ته وایي په کمالک چې ان المکیال حقیقي یاري کو پیندل کیږي به په هغه باندې قدر د شي اندازه د شي فکذالک دا غره کم شکل اول چې یاري کو پیندل کیږي به په د باندې اشکال باقیه بعد الرد نرس تر دور د اشکال باقیه الی ود والمراد په علوم سره چې د معیار د علوم دی نتائج د اشکال باقیه او مراد د اغنور اشکالو د نتیجو دای موږ المکیال دی په د معنی جان نتیجه په پویری طالبان بل اشد پر داغه معیار باندې ولو کزمر دې په دابل مخ کړي وینې چې قولو معیار دا شویني طالبان قال السيد محقق ویلي قال سید محقق علی بن محمد جرجانی وی په شرح په خپل شرح لهذا الكتاب دا کتاب ما اغچ نفسه هغه تشریح دا ما یادات وای په ان قیل ک چای اعتراضو چې هاذا الشکل دغه شکل اول دوری دی مستلزم دور لري دوری دا معنا دوری الانتاج دی چې نتیجه جن راخې دور لازمي نو فلا تكون بلا يكون دي ظاهر الانتاج فضلا عن ان ترجي چې يكون بدهي الانتاج بدهي الانتاج خو بيخنه ولې نتیجه چې ده موقوفه پر کلیت کبرا د طالبانو چې کبرا کلی نه نتیجه ورکي یا او کلیت کبرا بیا موقوفه دی پر نتیجه ته څه خبرې چې پر نتیجه کلیت کبرا موقوفه دی دین انا معنا د کلیت د کبرا انداز اکبر به ثابت وی جميع افراد در دا اوسط دا که موجبه و یا به جنی منفی وی که چیری سالبه و او اصغر به د افراد د اوسط وی دغه د کلیت کبرا معنا نو کلیت کبرا خو په خپل معنا مو خو کوي کبلی دغه معنا نو فلا بد شانس اندې سیاله مې نه بل چې اکبر ثابت دی او یا مسلوب عنه دی اکبر ثابت دی اصغر ته یا مسلوب عنه دی دا سره نو په هو داغه عین نتیجه ده کنه ده دا اکبر معنا ما وکړه اکبر خو په خپل معنا مو کوپل دا د معنا عین نتیجه ده خپل نتیجه مو په پیر نو په يحصل الدور قلنا مروي يمكن ممكن ان دا يعلم العلم راس شی ثابت دی شلر یا شی مسلوب دی انو دی شس بعنوان فیو عنوان وان لا يعلم علم جنوي اذا عبر عنه تعبير دا وخت باندې اخر وخت وها هنا دلته كذلك دا غشت ففير ولاجاب دا اکبر او یا صلب مرول د اکبر د اصغر دا معلوم دی اذا عبر عنه تعبير دا غشت فعنوان دا اوسط وکي ليس ندي بمعلوم اذا عبر تعبير وکانو داغه څه په عنوان د اصغر د اصغر په عنوان تعبير جني وکي نه دي معلوم تاسو سب څه دغه وکي په عنوان تعبير وکي نه معلوم ففير مثلا ثبوت د حدث ذات ته د عالم دا معلوم دي تعبير داغه څه په متغير وکي غیر معلوم دی تعبیر داغه څخه په عنوان د عالم عالم په عنوان تعبیر وکړي دا امر معلوم دی نو چې جب په داغي دا اوسط اعتبار وکړي بیا معلوم نو فلا دورا و دور نسته لتغایر الجهه خجاس مغایر کوي هغه نتیجه په یو اعتبار ده هغه کلیت کبرا په بل کې اعتبار باندې دا خلاص فپسیا شوی قولو انتاج او اه ای شرط انتاج د شکل اول نمجی وی لاغه توری عبارت دراس دی وای وای دغه و شرط انتاج شرط نتیجه د دغه د شکل اول ایجاب د صغرا دی کلیت د کبرا دی کبرا به کلی وی سوان کان موجبه کلی وی که سالبه کلی وی صغرا به موجبه وی بارنو موجبه کلی وی او که هغه موجبه جزوی او ضروبه المنتجه هغه ضروب چې نتیجه ورکړي په شکل اول کې اربعه ضروب اربعه ضروب څلور ضرب ها دا اربعه څلور څلور ضرب نتیجه ورکړي الضرب الاول نو دا وس هغه مر بیان کی چې اول ضرب دا دی دوم دا دی درم کني په احتمالات عقلیه په هر شکل کې شپارس دي خو دا څلور دلته نتیجه ورکړي ضرب اول نو دا دی کل جسم مؤلف صغرا موجبه کلیل کل مؤلف محدث دی کبرا موجبه کلیل نتیجه کل جسم محدث دی ام موجبه کلیل ورثانی دوم ضرب نو دا دی عادل تدوار مرول اغه شرط پکشي ایجاد صغرا است کلیت کبرا سنو دویم ضرب کل جسم مؤلف دی صغرا موجبه کلیت هیڅ شی د مؤلف څخه قدیم نه دی کبرا سالبه کلیت دواړه شرط کې موجود صغرا د موجبه د کبرا ا د کلیت نتیجه بیا دا وی چې لا شی من الجسم بقدیم ولی نتیجه تابع د اخص ارزل چې صغرا سالبه د نو نتیجه ځکه چې سالبه ورثالث دریم ضرب دا دی بعضی جسم مؤلف دی صغرا موجبه جزم کل مؤلف محدث دی کبرا موجبه کلیت بیا شروط پر ځای سو ایجاب د صغرا آدیستا کلیت د کبرا آدیستا نو په باج جسم محدث دی نو نتیجه ام آدم الموجبه جزم والرابعون سلرم بیا ضرب هغه دا دی چې باج جسم مؤلف صغرا موجبه جزم ولا شيء من المؤلف بقديم كبرى سالبه كليه نو نتیجه بدل ته سالبه جزا راځي سلب د کبرا کسب کی جزت به د صغرا کسب نو به سالبه جزا نو په بعض جسم لیس بقدیم دا به نتیجه شي لاندې نقطه ور سره وای نتیجه په دغه ظرف سالبه جزا ولی از یوجد موجود دی په دغه ظرف کې کلل ارزلی موجود هغه سل په جزئیات نو نتیجه په جزئیات تابع د صغرا سو ته سل تابع د کبرا سو ځکه صاحبہ جزئیات د ورابی پر سره یو نقطه ده او هو هغه اندازې چې کونه صغرا موجبه جزئیات کبرا صاحبہ کلیه نتیجه به مر تابع د کلل ارزلین و نتیجه تابع د اخص ارزل نو په هما نو په یی د نتیجه صاحب دغه مر صاحبہ سلب ماخذ دی د کبرا طالبہ جزئیات د جزئیات قید سره زموږ پاره کې نه سلب ماخذ د کبرا څخه دی جزئیات کې د صغرا څخه ماخذ خیر دا غ څلور ضرب و طالبہ نو وحشو تراس دی قوله انتاجه الاح ای شرط انتاج شکل اول هغه ایجاب د صغرا کلیت کبرا الشجر ویل انه شاندت چې کل انسان حیوان تا دې لیدلی چې پر وای مړ په قیاس کې سالبه ستا او نتیجه چې دا غو موجبه را ففیر او اذا بدلنا الكبرى كبرى بدل کوم دې خپل کل فرس ساحل كان حق بیا صلب الى شيء من انسان ساحل واما الثانيه چې دوم دوم شرط نشته یا نو یصدق الصادقی لكل انسان حیوان بعض حیوان فرس کبرا عادس جزس حق طلب لا شيء من الانسان فرس ولو بدلنا الكبرى ككبرى بدلك مجيكو چې بعض حیوان زایک کان حق بیا ایجاد ای کل انسان زایک ای بالقوه خیر خو اختلاف په نتیجه کې راځي چې اختلاف په نتیجه کې راځي هغه نتیجه د قیاس نه ده په فویر په پسې اشور سره وای صغراګانی چې محصوری وي په کبریات اربعو کې ضرب نو کذالک دا غره کم چاغم دا غسلو نو بار په شپارس طالبان الا ان اجاب د صغرا یوار پریږ دي لږ تفصیل یې درته وکم طالبان ګوري صغرا موجبه کلیه صغرا موجبه کلیه کبرا به یا موجبه کلیه وي یا به سالبه کلیه وي یا به موجبه جزیه وي یا به سالبه جزیه وي د یوې صغرا سره څو کبراګانې راتللی څلور دا څلور ده بیا و صغرا موجبه جزیه بولم بیا هغه څلور سره ورسره راځي دا یا اته بیا صغرا سالبه کلیه بولم بیا هغه څلور سره تلای سره تلای دا دولس بیا صغرا طالبه جزیه بولم بیا هغه څلور سره ورسره راو دا شپار په شپارو ایجاب د صغرا اته دانې ساکه صغرا طالبه کلیه کې دلې شي نو څلور خدای طالبي کلیه سره ساکه صغرا سالبه دي ځکه د لسی څلور د جې سره ساکت اته پاتس تاسو دا هغه احتمالات کلیت د کبرا څلور نو ساکت کم مرور څلور کبرا موجبه جزوی باره نو صغرا یا موجبه جزیا یا موجبه کلیه هغه سلوی خو نه دا دوا بیا چې کبرا سالبه جزیه وي کبرا یا موجبه جزیه یا سالبه جزیه یا موجبه کلیه دوا داس و داس سلور داس سلور کلیت ته کبرا ساتي په میر کې به بیا د تراج اصلا دغه سقوط ته احتمالات کوي دا په دې دوه شرطو کې چې ار یو اول لحاظ کې هغه ته دانه ساکتوي اوس موږ ایجاد صغرا ور زیات کړو اته ساکت کلیت کبرا دوا ساکت کاوله کلیت کبرا لحاظه هغه اته ساکت وي ایجاد صغرا په دوا ساکت نو څلور پات دیم عادي وای وای نو ام دغه الا ان ایجاد صغرا اسکت ساکت ک ثمانیه چاغه اصلیت ضرب سالبتین صغریتین فکبریات اربعو وهذا الظرف اشرف د ظروف من تجور ولی اجاب اشرف تی تر سل کلیت ام اشرف تی تر جزر فد کی دوار استان کلی دی ام موجبی ولی زال داوش قدمه مخ کی کیدا علی سائرها فراغ نور باقی وبای فپچی اشر یوای انما سمی مسمات کل واحد دغه ظروف است خزر بن ظرف ولی ظرف په لغت کې نوعی تویل کیږي ها هغه نوع ثور سره هغه تیو سره کښې وهو دغه مر ول ضرب دا ايضا نوع ده د انواع او څه د شکل اول دا د شکل اول د انواع او څه یو نوع نه ده نو ضرب خدا نه وي ته خدا نه یو نوع نو ضرب په شي اشهد وای قولو الثاني اي ضرب ثاني ما چې کو صغرا موجبه کلیوي کبرا سالبه کلیوي نتیجه به سالبه کلیوي وای نتیجه تابع د اخر ارزل په پسې عشب یا وای وای ای الزر بالثالث اندا د تكون صغرا موجبه جزوي کبرا موجبه کلی نتیجه به موجبه جزوي وای نتیجه تابع د اخر ته مقدمتین ومثال په کتاب کې وو کتاب کې مثال کې وو طالبان دا خلاص په پویر عبارت لره طالبان دلته به عشم عشنی کسته والقياس هغه مثال په بیان کې د ضروب د شکل اول څلور مثال دی او اما یاب مرکب د متصلتین لکه دا کوزمو صغرا بم متصله یو کبرا بم امکان شمس طالع نو فن نهار موجود دا امر الصغرا د ان کان شمس عالیه فالنهار موجود دا صغرا ستایو نو ان کانت دا شرط ان کان شمس عالیه فالنهار موجود دا شرط کوم تفصیلات ففیر ان کانت شرطی ان کان شمس عالیه فالنهار موجود دا جزاء ففیر شمس تالیتن هدی اصغر دی نهار موجودن هدی اوسط دی ولی پاورست کیزه کیا دی راځي نو کل عدد اما زوج او فردن په پیر دغه کل عدد اما زوج دغه حج او سخت دا کل زوج چې دغه زوج حج او سخت دغه زوج دا زوج وګورځو نتیجه به داش کل عدد په هو د عدد به اما فرد وي یا به زوج الزوج وي یا به زوج الفرد زوج پیجنی جوز فرد پیجنی چاغه تاک دا زوج الزوج او زوج الفرد اشګر بیا راشي په پیر او اما یاب دا قیاس اقترانی مرکب د حملی او د متصلی د دغه دوه به مرکب به طالبان د حملی او د چاس د متصلی ستا خوښه د حملی صغرا کې متصله کبرا کې او کې عکس کې خدای موږ ول هغه منفصله چې د هغه مر صغرا کړي ده حمله کبرا لکه دا په کلمہ کان هاذا انسان فهو حیوان دا صغرا کل حیوان په هو جسم دی دا کبرا دا اده حمله نتیجه به دا کلمہ کان هاذا انسان فهو جسم او اما یا بدا قیاس افترانی چې دا ذکر دا به مرکب د حملی او د منفصلیت بیا ستا خوښه حمله صغرا کې منفصله کبرا کې کې عکس کې بلکې هغه منفصله صغرا کړې ده حمله کبرا لکه دا څو کل عدد اما فرد او زوج دا زوج چې مخکې لیکل دی فرد ورسته دا غلط زوج را مخکې کی وم فرد را مخکې کی زوج ورسته کی دشوا کل عدد و اما یا فرد یا به زوج کل زوج په هو منقسم متساوی نو زوج زوج هجا سخت محمول په صغرا کې وام تالی په صغرا کې دی موضوع په کبرا کې ځکه په اول کې ځکه نو من پښتنه په نو تالی وای نو مر ولم ته چې جاداد کل عدد به هو د عدد اما یا فرد کلما کان هذا انسان په حیوان دا متشلل کل حیوان چې دی په هو دا حیوان به یا ابیض وی یا باسود نتیجه دا د کلما کان هذا انسان په هو دی به یا ابیض یا باسود دا غیر نتیجه سره کړ نو قیاس اقترانی طالبانو دا پنځه قسمه کوي په پوسره یا به د حملی او د منفصلی سوی څلور یا به د متشوی او د منفصلی سوی دا پنځه پنځه قسمه سو طالبانو کنه دا خلاص په پسې اشور سره وای وای قید مقید کی قیاس په اقترانی باندې احتراج د قیاس استثناء استوک ولی احکام و اقسام عن قریب دی موږ پر ودرې دروس دا غا اقسام او احکام یې را روان حاجی اوسط چې مکرر دی په دا قیاس کې هغه قول دا کو دي چې نهار موجودن لکه ما په عبارت کې نو په ازاهوج په چازب سو هغه حد مکرر دا دغه قیاس باقی پات صدا ان کان شمس تالیه فالارض مغجیه وهي دا غیر نتیجه په شی اشور سره وای وای که قولنا لکه دا قول العدد كل عدد دا حاجی اصغر اما زوج دا حاجی اصغر دی مشارک دی د کبرا سره او فرجن دا غجوز غیر مشارک او کل زوج هاذا دغه هو حاجی اوسط چې مکرر په کبرا کې په دغه قیاس او اذا هو ذی پچاز من البین د جمع بین سبق باقی په صدا کل عادت اما فرد وهذا دا هو جز غیر مشارک په صغرا او زوج الزوج او زوج الفرد دغه نتیجه د طالب ده په مابین کې د جز مشارک د صغرا او جزئی د کبرا هغه یو جز مشارک د صغرا او دغه دوه جز د کبرا دا د دغه استخمر نتیجه مو علاقه سره د دا بل جز دا خلاص یو رقم ست طالبانو کې ویني قد اوق واقع کړی دي المفتدين طالبان خواران په بحر کې د نتیجې د طالب واشار اشاره ورته کړې ده ولم يبين بيان کړی دی حال د پاره د اظهار د خپل فضل د خپل علم بشکاره کی او کمال بشکاره کی نو فعليک پرتا بمطالعه مطالعه کول دي هغه شر د سید جرجاني د دغه مقامس او یا به جز مشارک نو په حين اذن په دغه وخت وي واقع د منفصلې سره اما یا هغه جز مشارک وي ايضا نو په حين اذن په دغه وخت کې تالف مؤلف کیږي په مابین کې نتیجه مابین کې نمر ولې تالف بینهما طالب تدیف مابین کې اوس په تاکم ثابت نتیجه طالب وې دا غجز ثاني دي د نتیجې یا په جز غیر مشارک وي دا جز ثالث ته نتیجه سي طالبانو دغه بیان چې دلته اشګر وکي دا صورت دلته نس دا بیا په میر کې ذکر کی دلته خود صغرا یو جز د کبرا د دوارو اجزا سره شریک هغه انت دی چې د صغرا یو جز هم غیر مشارک د کبرا هم غیر مشارک یو یو جز سره مشارک دا دا هغه مثال دی دلته دا مثال نشته چې بیان کی لانه اذا قسم چوي ثلاثه يكون سبع احد قسمين باثنين والاخر بواحد واحد سره چې د نوش په نسخه کې نه او وکیل بل چا بیا ویلي بل چا بیا دې تعریف کړی دا د بل چا تعریف پاره خوندور نه دی وایسته پیدا کی کنه ته ته ګور لکه ثمانیه مثال ان دا ثمانیه ينتهي رسيل انقسام او تساوي ته چکه واحد ته رسیږي او د یو ارجا تم تقسیم یو ارجا تقسیم ک څلور څلور بیا تقسیم ک دوا دوا بیا تقسیم ک یو دا خلاص او زوج الفرد هو الذي غدي قيل ولا وي لا ينتهي جنرسي انقسام چې متساوي تکيه وواحد تنرسي او لا يقبل نقبلي تنسب الا مره واحده تقسم به یوار قبلي وي او یو ته برسیږي امن وسنو فل اسنان فل اسنان ليس نجي داخل په زوج الفرد ليس مر نه لرو کې دین نه لري غواړي دا داخل په اغه زوج الفرد کې نه دی وای د دې که تقسیم ولو که واحد واحد تر شي په پیر حالت ته څه ویل او تزوج الفرد هغه دی چې نه برسي دي انقسام تقسیم چې کوي واحد ته برسي او تری وار دې زیات نه قبلي دا اثنين ولو که تری وار زیات نه قبلي تقسیم واحد واحد ته نرسي رسي نو دا بار زوج الفرد شو یا نو واستس کما لا اخفا دا خبر خفینه مثال استتاجو اذا اوزی په چازت من البین بقی باقی پات دا کله ما کان هاذا انسان په جسم دا غن صفات یو بل کوشنی اشر وای فازی دا تیزم منفصله ده ولی حکم سوری فیا په دې قضیه کې فعینات ما به کې د زوج د فرق وهي داغه صغرا ده په دغه قیاس په پسې اشد طالبان هذه المقدمه حملیه ده واقع سوی د کبرا په قیاس او هو دا شکل اول دی زوج هو الهدی اوسط دی چې مکرر دی نو په عبارت ته کتاب حق زاده شته کل عادت اما فرد او زوج ګوره ابي فرد پر زوج مخکې ما په عبارت کې دوی وکل زوج وقد وقع واقع سوی دی غلط په جميع نسخ کې د متن اصلي عبارت پیدا ده بقي باقي پاس کلما کان هاذا انسان فهو اما ابيض او يا اسود خداغه نتیجه وکنه وتاجبه دا نتیجه و دا خلاص دلته بلا شل ری کې نه لري بس پر سیاسي نه